ثواب جایز د لهود لپاره جميع او ټول خدي ورته خو بس پکې نشته لأن لما حصل ذکر دا زیادت چې کوم خارج ده دا حاصل شوی ده فی ارض مملوکه له فاغ زمکه چې هغه د لپاره ملک فی د زمکه نه دا برسل شوی نو د دې مکله تخم هم د دې د نو د پارټول چې کوم ده صحیح شو ځکه هم د دې ده وای تخم هم د دې ده من جمیل جهد لپاره بالکل صحیح سره لکه وای وای ها ځکه خو د رب الارض او تخم د چاله د عامل او زمیندار او عقد فاسد د مزارعات اوس په خارج ټول لکه د عامل وي ټول سب چې سب عامل خوري وینا نه نه غسل نه درې حصے به کی انداز د تخم چې د شیندلې ده هغه د لکه د خارج نه ورو ګرځي او د زمکه مزدوري چې ته لکه رب العالمین ور کړی ده هغه انداز غنم د ځان ورو به نور چې څومره زیات شغله ټول صدقې کې مليانو دی ورکی څه کوله عجب ډیر ورته خوشاله سره لګوي سره کېده وین استحق کچیرته حقدار جوړ د هو د بیا خارج العامل عامل ولی لبذری زکه تخم ددو اخذ زواد خیامی قدر بدری انداز تخم څومره چې د غنم شندلی وپکې یو پکې تخمي او بل پکې زمکه وي ټیک ته تخم خود د دش خو زمکه خو د غیر پوه شو مثلا نو هغه کوم چې د ده هغه بدای والی کوم چې د رب الارض اجر هغه باغې لور کی باقی د خدای لره خدای په لار کې صدقه کی مخینه چاره د خدای نه د خدای مال د خدای په لار کې رزق صدقه کې دا ځکه خوشاله دي صدقه نه او فساد الملک في منافع الارض او فساد الملک په منافع د او ازمکه کې او جبا فساد د ملک د دې عامل چې په دې منافعو د ځمکې باندې ملک راغی په جهت صحیحه که په جهت فاسده جهت فاسده باندې کړ ولی ځکه عقد څنګه وشي فاسد چې فاسد وشي د خود ځمکه مالک نه خو منافع وسو مالک او منافع هم د حاصل کړل کې شا خارج من الارض په باطلی طریقې سره فاسد طریقې سره دې خوبس خباست پیدا کړ پر خارج کې ها د مسلمان شان د شان خبيث چیز نخري یادنه د مسلمان او د مؤمن شان دا ده چې خبيث چیز نخري یادنه دا ایمان لوی بزرګی د اسرائیل حرام نه ځان بچ کی خو خبر پیږي بزرګی لوی دا ده چې سړی د حرام نه ځان بچ کی یو مفتی صاحب ډېر نیک سره اوس په مړ کې بجوندې مدرسې د الفتا کیم کار کولو درس او تدریس پېم کولو بیا محتمی ساتي چې دا د کتابخانه نظام ته ما تراک دا به زه کوم خیر بل لازم مني څنګه عالم تقریبا دا مدیر هغه ما تل جن هغه سکه نظامی د کتابخانه په نظامت باندې دا مستفتیان ډیر نه راځي ماته کم راځي مدرسه کتابونه هم کم راکړي دي تنخوا مې ډیره ده زه هم داسې نه چې تنخوا مې د عمل نه زیات نو زه دا کتابونه طالبان تور کوم د کتابخانې نظامت تنخوا او عمل به مې سره برابر شي او موږ که دوه کتاب پړاوم چې لږ راکې به ورځ دوه ته چیرم یا خدای دې رحم وکړي الله دې موږ تقوا راوړي بیا نو لوی بزرګ دې سره حلال انتظام ځان ته نو مسلمان شان ده چې خبيث او حرام سیز نخري یا ایها الرسول کلو واعملوا صالحا نو طالبانو د د حلال انتظام ډیر زوی خیر سړي دی وګسي وخه دی نه خلص چې حرام نه دی ټیک ده وعده د حرام ټول نه کړو او چې ته خورلې په غون توبه ده یاد نه ډیر زوی وکړه والله چې هي هي وفساد الملك فاسد يدل د ملک تعامل چې هغه په منافع د زمک او جو پیدا یک خوب خبثا مرداروالی فيه د ملک ته منافع د ارض ولی لانه فضل زرع خرج له من ارض غيره او لګي وسره لانه فضل زرع خرج له من ارض غير څه شموله ځکه تخم د دوه په غي انداز باندې خو واخل زمکه دا بل و ملک راغی دا غي هغه اجرت ورک او دا باقي کوم چې زیات دا به خامخدي کې خوبه دا به صدقه کوي چې شموله دغه ځکه دا که د سره پاتې کیږي دا به داسې یو زیات تیز چې د بل چا له ځمکې نه بغیر هلکه په فاسدې طریقې سره تعظیم کړي لکه غصب کړي دي یا داسې مس فما سلم له بعوض طاب له فما سلم له بعوض طاب وما لا عوض له تصدق به فما هغه انداز سلم له چې تسلیم شو له عامل لپاره دی وزن په عوض د بذر باندې فابله هغه د لپاره خدي وما لا عوض له تصدق به شغاله کوي ها د دې بذر په مقابل کې ندي قال اذا عقلت المضارعه فامتنع صاحب وزن العمل لم يجبر عليه عقد مضارعات وش ٹھیک سمولا او صاحب البدر دې د عمل نه انکار وکړ چې زه عمل نه کوم مثال تر تخم نه در کوم یا تخم نه پکې شید فلم یجبر علیه نه بس مجبور ولا دا صاحب البذر علیه په عمل باندې ولانه شان ده لا يمكن ممكن ان صاحب البذر لا المزي في العقد وفاق العقد باندې فرق ول په عقد الا بالضرر مگر په سبب دی او ضرر سره ظاهرا سبب دې زړه سره ها ظاهرا فی الوقت يلزمه چې د التزام کوي يلزمه چې لازمي کې لازم هو په دې صاحب البذر بل هغه سره القاء البذر على الارض ولا يدري هل يخرج اما لا خدای راوځم کوم راوځم فصار وګرځي دغه حکم کما په شان دغه حکم باندې اذا استاجر اجيرا ليهدي مداره یو سره تا په مزدوري باندې ونیو را دي وستل کور ته ودرول چې زما دا کور تړنک څنګه دا تړنک په بعد کې دا چې نه نه کور نه رنګوم اوس تا مستاجر او د اجیر نه ده دا به د تنوي چې مړه تا ما سره یو خامغه د تا په کور رنګوم ولی ځکه بظاهر د پکور پړنګولو کې فائدہ نه ته تاوان تاوان نه کړ نو څنګه لکه استاد دور پر پر په دغه ټول کور ډنګې چې نه ډنګې ها دا لکه صاحب البدر ما دا د عمل له مجبورې نه دا بل څوک چې څوک صاحب البدر چې قامه خاطر کوم پکې وچو څه شموله فإن امتنع الذي ليس من قبله البغض چا طرف نه لکه آیا تخم نه ده خالد اسمکه ور کول دي چا طرف نه ها تخم نه ده تخم د عامل له خالد لکه دا بل طرف سوال ور کوي اسمکه یا لکه آیا دا یو طرف نه خالد عمل لزمکه او بس دواړه چا دي سابل ارض نو بیا وي چا طرف نه تخم نه هغه بل عمل نه انکار لکه چا ور کول لزمکه دي یا لکه عمل کول پوه شو مثلا څو سره دی پکې دوا که ته خو د عامل وو نو ځمکه به ولا ورکي انکار باندې کوي او که چیرته ته خو صاحب البدر اصل بیا به عامل خامخ هڅه کوي عمل کې انکار به نه کوي څه شموله خدای هغه وخت کې چې د قادر په سبا نه عمل فهم صلى الله عليه وسلم من قبل بغر اجبره مجبور بكلا منكر الحاكم حاكم فعمل باني ولي لانه دغه منکر الکه په عمل باندې لا يلحقه بالوفاء ناراضي په دې پورې په سبب د پرکولو دی عمل بالعقل په سبب عقل سره ضرر هیڅ ضرر نه راځي څه ضرر راځي ځکه دې په عمل قادر ده که غیر قادر قادر د ملکی کې خونه لکه کزما کول ورته قادر د غیر ازما کې شي نو ملکی نه لکه تباکی او څنګه عقد لازم چې دا لازم د بمنزله الاجاره په شان د اجاره باندې ځکه دا عقد مزارات ما تاسو ویل په ابتدا کې اجاره تکشمله الا اذا كان عذر كشته عذر يفصح به الاجاره چې په عذر سره اجاره فسخ کول شي فيسخ به المزارعه فغير به عقد المزارعه هم فسخ کیږي لانه لانها اجاره لانها اجاره مانا وابتداء څه شموله اگر که په انتها کې به شرکت وي بیمار ده د څه بیمار ده لکه وای ها چې د عمل کول نه شي نه بس د ریاست مزارات پس شي یا بل دا سره زر ده لکه وای پوس مس ولا ينتل رب العرض چې منع او کتب العرض تفصیل ته کوي ما وخت اجمال ویلو په دې ساعت کې چې ول بدر من قبله چې ته خو له جانب در ابو الارض نو وقد كرب المزارع على ولي رد مزارع مکله فلا شيء هیڅ شي نشته له دې مزارع لپاره په عمل الكراب په عمل د اړول کې مقابل کوم شي نشته وګورم لان د احکام دوه قسم دي نو دا عامل رب الارض نه د خپل ځمکې اړولو مزدوري عوض دا په زور د عدالت باندې ورنه اخیستلې نشي البته د رب الارض لپاره پکار دارا دیانتن چې خوشاله کی تیږي خوشحالي کې څه ولا ورکی دیانتن مطلب دا ده چې اگر که په دنیا کې بخلاص شي رب الارض چې څه ولا ور نکی نو یې قاضي بندول شي نو په عدالت کې فیصله ور باندې کول شي په دې رب الارض باندې چې خام خدای عمل څه ولا ورکی چې زمکه اړوي لیکن په قیامت کې خام خدای پاک پښتنه ونه کوي چې لکه زمکه هم درته واړه ولا او عمل هم پکې وکړو به ورته عوض نه ورکول دا ماخذ دیالتن له ماخذ حکمن خوش مثلا د تاسو وې چې سره تابع دیانت خو کړه قاضي تابع وي دیانت الکه د خدای خبره ډیره سره اهمن چې ته قاضي مجلس او وزن خلاص کې بیا مسکه تخت مولا ګذر درغه یا د نسو بیا مسکه وای کله چا ویل دا حکم دغه هاذا اصلحکم دغه جواب مسله چې فلا شی له فی عمل الكرام على رب الارض هذا في الحكم اي هذا في حكم القاضي دا د عدالت ولا حکم چې قاضي مجبورول نشي ها نه لك عامل فزور د عدالت باندې رب الارض خپل مزوري اخستل اما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه لازم ده هو پر رب الارض باندې است لازمي کې هو پر رب الارض باندې استرضاء العامل رضا کول الک العامل ول لانه غره في ذلك لانه جرب الارض وكور قد عملت في ذلك فدي مذكور کې ولې ما کور باندې واړو به ویل چې نه په لیف کې شنو والغرر الغرور الغرور مدفوع غرور بوای غرور نه وای غرور شیطان هم ده غرور پېژانو نه شیطان غرور دوکې ته وایي مصدر ده پښتو په دې نه په دې سره ول غرور مدفوع چا ته دوکه ورکول دا شریعت کې د پکې شوی دا ناروا ده ناجایز ده دوکه ورکول من غش فلیس منه چا ملاوت وکړه کله زمونږ نه ده ملاوت هم دوکه یې کړ کني دوکه فاذا ما تعهد المتاخرين کچې تمر سي یو د متاخرين ها وخبره ده تاسو کوم سبق وایي لکه ډیر وایي صلی الله تعالی علیه وسلم